ولذلك عدت الكلمات من الاسداد د دې وجه نه چې هر یو پکې مشتری او بایا کېدلی شي یو طرف ته چې اسمان نه پیسې نقد نه هي یعنی بیا بالمقایزه یو طرف ته عروض یو دی بل طرف ته څه شی عروض یو څه کنه نو هر یو ته څه ویل کېږي بایا د اعراض د پاره چې د د په کم لاس کې کم شي په حال کون د دې کې چې د محصری په دې سره غیر هو د غیر د محصری په دې سره د چا لکه اوس مثال په تور باندې دا د غدي دا څه شری دا اوس پیسې دي ادا پیسې مثال په تور باندې دا اوس د دې سړي تور کوم ها اې دا مې د تور کړ کنه نو چې د تور کې د دنه پیسې شي غواړم دا پین په غواړم نو زه محصل شوم په دې سره د غیر نو ماته به مشتری وای او دې کس ته به څه شي وای بایا نو ګوره بیا ثم استعیر بیا د دې استعاره شي ده للاعراض د پاره د اعراض عما فی یده چې د په لاس کې کمی په حال کون درې کې چې د محصل له به په دې سره غیره هو د چا د غیر محصلی پنسل پیالي یا بل شی پیالي او هغه شی چې شي کی ورکی نو ماته به مشتری وای د عمل ته اشترا وای ماته مشتری وای هغه بل کستا بیا برابر خبره ده چې دا سيزونه د چا نه د معنیو نه اول اعیان او یار چا نه د اعیان د معنیو نه معنی څه مطلب یعنی ضلالت واغس گمراهی سی شکړه د هغې د توربنې غټې غټې زلفې وې نو بیا یې ته وکتل هغه بوډۍ شوې وه او د دې ځای نه دا ویښتۍ څه شي وو دا غورځېدلي وو نو دی وایي وی اخست بالجمعه وی وام غس په جمعه باندې جمعه مطلب ده رې کنه چې هغه سر چې هغه دا ټول چې کم ځای د ویختو چې هغه ډکی د ویختو نه دې ته جمعه وایي دې ته څه وایي ما جمعه وفرات پوه شو که نه نو جمعه څه ته وایي دا کم ځایونو کې چې دا ویخته راخي یو دا ویخته اوږده شي که نه داسې هغه وفرات دغه چې ورته وایي هغه ځان له شي یو چې دا کم ځایونه د چارې د ویختو نو په دې باندې چې څه شی راو ویختي نو دې ته څه وایي جمعه نو وی په دې جمعه باندې مې واغست راسن ازعار اغا سر مې په واغست چې هغه ازعار دی چا وختي ډیر کم دي دلته کم خطلې دي او دلته هم خطلې دي او داسې یو بدلی نو په دې سر مې وای اغا سر څه شي کواغس او په سنایل واضحات خسته خسته سپین سپین کولا او کولا غاخونو باندې مې واغست څه شي الدردرا دردرا غاښونه ته وای چې منکوسی مطلب دا چې په دا کې واپس سینه نه وتی شان یا سرونه شنک نشي او بیکاره بیکاره شي یا واپس سی دنه نشي نو مطلب دا دی چې مخکې خدا حالت او وسی شي اوس دلته مسله سره مسله دلته کې دارا یوم وبالطويل العمر عمرا جادا کما اشترى المسلم ها ها ا د سره زماره کې غلط ته زماره کې افتنس سره دي اذا لکه چې واخلي مسلمان کم وخت کې چې دې شي چې نصراني شي نصرانيت واخلي چې واخلي پوه پنه شو دی وای وی هغه بیکاره سر مې واغه توخه سر مې ورکو دویمه خبره دا ده چې بیکار عمر مې واغسته خو عمر مې ورکو وای دا داسې شانتي یو مسله ده لکه مسلمان سړی چې څه شی کله چې نصرانی شي دا یو کاش یو ډېر لوی شاو شای غستان هغه چې نوې نوې اسلام راوړیو نو په طواف وکاو نو دا لنګ لګ لنګ یې لاندې را کاږه د یو کس په پراله د عربي د بوډا چې خپه پراله دغه نه لنګ لخکته شو هغه په گزارو کو د سوک دا غاخره لمات کو دوا اپوز ولا ما تکنا دا غبل سلام نو رااله حضرت عثمان عمر رضی الله تعالی عنہ ته وای چې ما سره خدا لو بو کړه اگر اوغه وی دو خبرې دي یو خبره دانا ډیر راضی کا دویمه خبره ده نه چې دغه قصاص هغه دومره غټ فرعون او هغه حضرت عمر په شان دي سړی ته کستوي وی چرته زوی شاه او چرته نو دغه ځای کې دی بیا اخو هغه بیا ارڅ چې کایو دو رنگي چوړو دو یک رنگ هو جا سرا تر مو مو هو جا یا څنګه هو جا بس دو رنگ نه بس یو خبره ده بس یا بدا کوي یا بدا کوي وی ما خامه پورې صبر وکړي خا او تخته لا بیا نصرانی شو بیا به ډیر ارمان کوي افسوس او کاش ارمان ما هغه وخت کې دغه دغه قبول کړی وای زه نصرانی شوی نه نو بیا څه شي شو نصرانی شو اوس دلته مسله پس کې ده مسره مسره دا را کنه چې سړی په لاس کې یو شی یا محصل د څه شی غیر پس کې حاصلې بیا معنی دی او کته اعیانی دلته کوم د کار مسله ده اخذت بالجمعه په جمعه می څه شغت خود دلته کې مسله په دې اذا اشترى المسلم اذا تنطرا کړه څه مطلب دلته کې هغه سره مسلمان شی وکړم نو د په یاد کې څه شی اسلام نو هغه اسلام یې څه ورک او څه شی واغ څه شی ورک اسلام ورک او څه شی نو اشترام دغه ته ویل کیږي د واغ د د په لاس کې چې کوم شی او دا غشي نه څه شی وکاو اعراض او کام ما فی یده محصل شو به په د باندې غیره د بل څه ورخه ثم اتساع فی بیا په کې خیر اتساع شو نو مستعمل شو د رغبت عن الشی دا د رغبت دیو شینه سره څو کې اعراض په اشتراک دا مزید وسعت شو چې هغه شی ستا په لاس کې یو کني لکه ته په پیسو یو شیخ نه خو زما په لاس کې ما ورک کنه یا مسلمان شي یو سړی پرې خو کنه خو چې د اعراض د شی نو کې بیا غ شی د په لاس کې وی او کاغه شی د په لاس کې بیا مستعمل شو د رغبت ان شی د اعراض ان شی د پاره اشی بیا په لاس کې یو کني تامعان پسکه تامع دا اذا طالت غلط را تخکاری تامعان فی غیره چې د تما پچا کې لري په غیر کې طمعا فی او تمه پچا کې لري دا اذا طالت لګي نه نو دا د ښکاری لکه دا چې غلط دي بیا مستعمل شعر د رغبت عن شی د پاره طمعا فی غیره چې په غیر کې څه لري دی اغا تمه لري ور معنا انهم ول معنا معنا دلته کې دار انهما ول معنا انهم معنا دلته کې دار چې انهم دا خلق دی اخلال ده او کده هدایت الذي هاغه چې الله تعالی دی لره ګرځولي په فطرت هغه چې دی فطر الناس علیها چې ټول خلق به پیدا دي ا محصل لپ د دلالت هغه چې دی ورته څه ذهبو الیها چې دی ورته ورته څه شو کو مولانا دا اصل کې د پر سوال نه سوال دار د اشترا ولا معنا کومه وا چې یو شی د په لاس کې او د سکی نو د منافقانو په لاس کې خو اسلام نه کنه اولایک الذین نشتروا الضلاله دې سره کله هدایت او چا هدایت ورکه بیا دلالت واغ د څه کله شي دا دې سره هدایت نه کنه نشترا سمانه غانې منګه وکړي ومانه غانې کنه باونه معنا کې اشترا چاته ویل کېدا چې هغه شی د په لاس کې هغه ور کې او بل شی حاصل کې دي ته نو ویل کېنا نو چې دې ته ویل کېنو د دې په لاس کې کوم ځای هدایت چې دې ورکا او شی واغسته نو جوابدار چې ار کل مولود یولد علی الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او کما قال رسول الله یعنی ار کس کو په فطرت اسلامي باندې پیدا دی کنه نو دې حواله سره هدایت د دې سره او دې هغه لري کوڅې شي روانه معنا دا چې دې هدایت هغه کې مخل وات الذي هغه جعلهم الله چې الله تعالی دې پیدا کړل لهم چې پیدا کړل الله تعالی د هدایت د دې لپاره په فطرت هغه باندې فطر الناس صالحه چې ټول خلق هغه باندې سری فطرت الله التي فطر الناس عليها او محسرین په حال کون دري کې چې له حاصلون کې د دلالت الذي هغه ذهبوا اليها چې دې ورته ذهاب کړل واختارو الضلاله دا دویمه معنا ده دویمه معنا څه وه د اشتراک څه معنا وه پلاس کې وی او کپلاس کې نو معنا دا را چې دی غوړه کړل دلالت واستحبوها علی الهدى په هدایت باندې سکړل غوړه کړل فما ربحت تجارتهم الله تعالی فرمایي ګټاو نه کړه تجارت تری ترشیح للمجاز دا ترشیح د چا د پاره دی ترشیح للمجاز وی په دې کلام کې څه شوی دی ترشیح د مجاز د پاره شعر نو زمونږ د محشید دلته کې لیکلی چې ترشیح للمجاز دی ته وای چې سړی پیوس کې د مجاز سره پست تمام داغه نه د قرینه سره هغه شی چې ملایمات لري د معنا چا سره د حقيقي سره بیا مجاز مستعاری او که مجاز څه شي مرسلی نو دې ته څه ویل کیږي دې ته وایي تشریح ما ته ګوره ګلاب یو ځکه یو استعاره ده هغه یو ځل تا مشوره قرینه ده وجه خو دا غي نرستو یو شی چې ملایم د دغه سره ده مستعار منه سره هغه ذکر شي نو دې ته ویل کېږي ترشیح للاستعاره او که مجاز مرسل کې د څه قسم کار شي نو هغه ته وي ترشیح د مجاز مرسل اې ته ویل کېږي ترشیح د چا د مجاز مرسل دا اول مثال دا سره دا اول مثال د سره رأيت في الحمام اسد امي لید په حمام کې څه شي اسد می ولید او دا عبارت غلط دی رأيت امي لید په حمام کې اسد او له لبد داغه په دی وګو باندې څه شي وېخته چا شا طرف ته رسیدلی په وګو باندې څو ویخته نو ګوره ما ولید په حمام کې د حمام قرینه ده په دې خبره قرینه موجوده شو چې دلته کې د اسد خپل معنا نه ده دلته کې د اسد خپل معنا نو دا قرینه شو په دې خبره ولې د دې سره سره ته بیا هم دا ذکر کې چې د په وګو باندې شي شری ویخته نو چې بیا دا خبره ور سره ذکر کې نو دا به ترشیح دې استعایي او یا ترشیح د مجاز مرسلی لکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله عنها ام المؤمنین ای حوالی سره ویلی چې اول باغ سکمنی اطول کن نه یاد چې دا غي لاس وګونی اطول یاد چې لاس سی نو لاس سی نو د ید نه مراد څه شی دی نعمت ته چې لاس یو ګودي خو چې ډیر ورکړه کوي خدای لاس څه شی دی اعلی نو دا اول ترشیح د استعاره وا او دا دویم ترشیح د چاره د مجاز مرسل نو دل تراشه فمار به حت تجاره دا ترشیح د د مجاز دا څه شعر دا ترشیح د مجاز دا ترشیح د د مجاز ال کله چې مستعمل شو اشترا د دې په معامله کې نو ورپسې ذکر شو هغه چې د دې سره څه شعر مشاکل له د دې سره څه شی دی تمثیلا د وجر تمثیل نه د تصویر نه د غیر چا د خساره د وجر تمثیل د غیر چا نه یعنی دلته کې استعارم ده د فمار به حد تجارت هم څه شی هم ده کنه او دې کې ترشیح د بل استعاره هم ده دې کې ترشیح د چا هم ده اے مولانا مسله دا را کنه چې دا اولایک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا اشترا د دې په معاملې کې ذکر شو که معاملې کې ذکر نشو د دې خلکو د معاملې کې چې دا منافقان دي د دې د معاملې د پر دا لفظ ذکر شو که ذکر نشو ذکر شو نو هر کله چې دا ذکر شو نو رستو د سیو ټکه راوړ چې هغه د دې د چانه دی د مشاکلاتو نه دی هغه دا چې فما ربحت تجارتهم دې دا اشترا وکړه تجارت سره خو ګټه تاوانی کنه نو دا ګټه څه شی ترشیح لکه الته کې غلبت کې څه شی ذکر شوی او ترشیح ها نو دې دلته دا وی کنه دلته کې مسله دارا چې دا استعاره فی نفسه ده او دا ترشیح د استعاره بلم ده دا ترشیح پخپلم څه شی ده دا فما ربحت تجارتهم پخپلم څه شی ده او دا ترشیح د جام ده کنه د بل استعاره هر کله چې استعمال شو اشترا د دې په معامله کې نور پسې ذکر شو هغه چې د دې سره څه شی ده مشاکل تمثیلا لخطارهم د وجر تصویر نه د دې دا تاوان چې تاوان ادارې چې بس ګټه یو نکړه ان شاء الله دی وضاحت سبا کوم دې کې